الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت چې نن به انشاءالله د حدیبیې د صلحې په هکله وغږیږو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې خوب ویني د هجرت په شپږم کال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته داخل شوی او د بیت الله شریف نه سره د خپلو ملګرو طواف کوي پیغمبر علیه السلام وسلام چې کله دا خوب ولیده سهار خوب خپل ګرو او اصحابو ته بیان که صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خوب په اوریدلو سره ډیر خوشحاله شو او دا یو زیری وباله ځکه چې ډیره موده تیره شوې وه چې د مکې او کعبې څخه لرې شوي ول او زړونه د بیت الله ګرد چاپیر طواف ته ډیر شائق ول مهاجرین چې په مکه کې زیږیدلي او لوی شوي ول او هغې سره ډیره مینه درلودله د مکې تللو ته ډیر لیواله ول په داسې حال کې چې قریشو هغوی مکې ته د داخلېدلو څخه منع کړي ول نه پرېښودل چې مکې مکرمې ته داخل شي خو کله چې پیغمبر علیه السلام وسلام هغوی ته د مکې د تک خبره یاده کړه ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مکې ته د تګ تیار شول پیغمبر علیه السلام دا اعلان هم کړی ډیر لږ کسان چې هغوی د یادولو وړ نه دي هغوی دې سفر نه پاتې شول د هجرت په شپږم کال د ذلقعدې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو پنځلس سوه اصحابو سره یا څوارلس سوه یا پنځلس سوه اصحابو سره د عمرې د ادا کولو په نیت د مدینې منورې څخه د مکې مکرمې په لور وخوځېد او کله چې مکې مکرمې ته نږدې شو د حدیبیې سیمې ته ورسید هلته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پړاو واچو پیغمبر علیه الصلاة والسلام همدارنګه صحابه و کرامو د ځان سره هدایاوې ساروي روان کړي ول او ټولو احرامونه تړلي ول تر څو قریش پوه شي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د هغوی ملګري د عمرې د ادا کولو لپاره راغلي دي د بیت الله تعظیم لپاره راغلي دي د جنگ لپاره نه دي راغلي پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل یو ملګری د ځان څخه مخکې د قریشو د احوالو د راوړلو لپاره ولیک کله چې پیغمبر علیه السلام وسلام د غسفان منطقې ته ورسېده هغه کس چې بشیر بن سفیان نومېده راورسېد رسول الله ته ویلې ای رسول الله د کعب بن لوی قبیلې ستاسې مقابلې ته ډیر جنګیالي راټول کړي دي هغوی تاسې د بیت الله د تواف څخه منع کوي او جنگ به در سره وکړي همدارنګه قریش هم دې ته آماده دي چې د هغو په سر کې خالد بن ولید او همدارنګه ابو سفیان دي تاسو سره جنګ کوي تاسو کله هم نه پرېږدي چې لاړ شئ مکې مکرمې ته او د بیت الله نه طواف وکړئ پیغمبر علیه السلام وسلام د حدیبي بل سر چې هغه ځای سنیت المرار نومیږي چې پنځه ویشت کیلومتره د مکې مکرمې نه لرې دی د اوبو د یوې چینې سره چې په هغې کې ډېر لږ اوبه وي رسول الله هلته پړاو واچوه صحابه کرام راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د تندې شکایت وکړ پیغمبر علیه السلام وسلام د خپل تیرکش څخه یو غشی ورکړه او دا یې ورته ویلې چې دا په اوبو کې واچوئ کله چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غشی دوی په اوبو کې واچوه د چینې نه دومره اوبه راووتلې چې ټول لښکر پې خړوبه شه او اوبه همغسې روانې وي قریش د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ څخه په ویره او په روب کې وغورځېدل پیغمبر علیه السلام وسلام غوښتل چې د خپل یو ملګری او استازی قیشو ته واستوي تر څو هغوی خبر کړي چې موږ د جنگ لپاره نه یو راغلي بلکه موږ د عمرې د ادا کولو لپاره راغلي یو نو پیغمبر علیه السلام وسلام حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه راوغوښته هغه یې قریشو ته واستو او دا یې ورته ویلې چې ته قریشو ته ووایه چې موږ د جنگ او جګړې لپاره نه یو راغلي د عمرې لپاره راغلي یو او هغوی اسلام ته راوبله همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته ویلي هغه نارینه او ښځینه مسلمانان چې په مکې مکرمې کې ژوند کوي هغوی ته ورشه او هغوی ته د فتحې او د کامیابی زیری ورکړه او دا خبر ورکړه چې الله رب العزت خپل دین په مکې مکرمه کې برلاسی کوي چې بیا به په مکې مکرمه کې د ایمان او د دین پټولو ضرورت نه وي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مکې مکرمې ته لاړ ابو سفیان او همدارنګه د قریشو نورو مشرانو ته ورغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام هغوی ته ورورسوه کله چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام وسلام د پیغام اورولو څخه فارغ شه د قریشو مشرانو ورته وویل که ته غواړې نو د بیت الله څخه طواف کولی شي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ویلې تر هغې به زه طواف ونه کړم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف نه وي کړی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په مکې مکرمه کې دی چې حدیبیه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوازه رسیږي چې مشرکینو حضرت عثمان په شهادت رسولی نو دلته پیغمبر علیه السلام وسلام بیعت کوي خپلو صحابو سره چې هغه ته یعت الرضوان ویل کیږي پیغمبر علیه السلام ته خبر ورسید چې قریشو عثمان وژلی او په شهادت یې رسولی نو پیغمبر علیه السلام وسلام صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بیعت دپاره را وبلل رسول الله صلی الله علیه وسلم د یونې لاندې ناست و چې ټول مسلمانان ورته راټول شول او په دې خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړه چې د عثمان انتقام او بدله به اخلو او تیښته به کله هم نه کوو دا اوازه را رسېدلې وه هغوی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک لاس را واخیست او ویې ویل چې دا د عثمان لاس دی او دې بیعت ته د مؤمنانو څخه هغه وخت راضي شو چې تاسو سره د ونې لاندې بیعت کاوه الله په هغه وخت کې د مسلمانانو څخه راضي شو د قریشو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمنځ څلور هیئتونه تبادله شول لاړل او راغلل او رسول الله صلی الله علیه وسلم به تل لپاره دا ویل چې موږ د چا سره د جنګ لپاره نه یو راغلي موږ د عمرې د ادا کولو لپاره راغلي یو لیکن قریش په خپل عناد باندې او په ضد باندې کلک ولاړ ول د قریشو له استازو څخه یو عروه بن مسعود ثقفي و هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخته ناست و خبرې کولې او د خبرو په جریان کې به یې کله ناکله لاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې ګیرې ته ورتیر که دا د عرب عادت مغیره بن شعبه رضی الله عنه توره په لاس د رسول الله تر څنګ ولاړ و کله به چې عروه خپل لاس د رسول الله ګیرې ته اوږد که حضرت مغیره به هغه عروه ووهه او ورته به یې ورزیاته کړه چې د رسول الله د ګیرې څخه دې لاس لرې کړه له دې مخکې چې توره تا ته در ورسیږي عروه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه دا څوک دي رسول الله ځواب ورکړه دا د ستا د تره زوی مغیره شعبه دی د لیدنې کتنې وروسته عروه بیرته قریشو ته راستون شو قریشو زه کسرا او قیصر ته تللی یم ما د قیصر پادشاهي هم لیدلی نجاشي او د هغه د تخت د لیدلو فرصت هم په لاس راغلی خو په الله قسم چې یو پادشاه مې هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په څیر نه لیدلی په الله قسم چې د هغه ملګري هغه هیڅ کس ته نه سپاري اوس نو ستاسې کار دی پخپله تصمیم ونیسئ او پرېکړه وکړئ دا د صحابه و مینه و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حتی چې د ویناو په وخت کې څوک نه پرېښودل چې رسول الله ته لاس نږدې کړي دا خو لا پرېږده چې د هغه په شان کې ګستاخي وکړي اما نن د اسلامیت او د انسانیت دښمنان دي چې کله د الله د کلام په شان کې سپکاوی کله د دین په شان پکاوی او که د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې سپکاوی کوي نشته هغه صحابه مسلمانان ټول ضعیف الایمان دي چا د غلامي حلقه د کفر په غاړه کې اچولې ده خو بیا هم شته چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه به دفاع کوي او دې ظالمانو او وحشیانو ته به هغه سزا ورکوي لکه څنګه چې صحابه ورکړي نور به مو قدرمنو اوریدونکو خود یوې دمې نه وروسته ای په نبیا کې انا معتبر مدني زړګی مې تا پسې خوږي قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ اوس پیغمبر علیه السلام وسلام مشرکینو سره تړون او صلح کوي دا تړون او دا صلح اگر که په صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین باندې ډیره درنه تمامه وه خو هغې ځان سره ډیر ښه حکمتونه درلودل چې په هغو کې د مکې مکرمې فتح هم شامله ده قریشو په آخري ځل د استازي په توګه سهیل بن عمر راولیږه هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کیناست اوس پیغمبر علیه السلام وسلام سره صلح کوي او صلح په څلورو شیانو کوي په صلح کې څلور مادې شاملې دي اوله ماده یې دا وه چې سږ کال به تاسې عمره نه شئ کولی دویمه ماده یې دا وه چې لس کاله به زموږ او ستاسو پر ترمنځ باندې اوربند وي جنګ به نه کوو درېیمه ماده یې دا وه که د مشرکینو نه تاسو ته څوک درځي هغه به موږ ته راسپارئ او که ستاسو نه څوک موږ ته راځي هغه به تاسو ته نه درسپارو او څلورمه ماده یې دا وه چې هر څوک غواړي چې د محمد صلی الله علیه وسلم صف ته ورشي ورتلی شي چې د هغه په حمایت کې داخل شي او که څوک غواړي چې د قریشو صف ته راشي د دیو په حمایت کې شامل شي شاملیدلی شي پیغمبر علیه السلام وسلام حضرت علی کرم الله وجهه راوغوښت حضرت علی کرم الله وجهه ته یې وویلې چې ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم سهیل وی قسم په الله چې موږ خو رحمان نه پیژنو داسې ولیکه چې بسمک اللهم لکه څنګه دې چې پخوا لیکل مسلمانان یو ځل په قهر شول او ویې چې خامخا به بسم الرحمن الرحیم لیکو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ولیکه چې بسمک اللهم بیا پیغمبر علیه السلام وسلام ویل چې ولیکه چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د فلانی پر منځ تړون دی سهیل ویل په الله سوګن که موږ ته د پیغمبر په حیث پیژندلی وای ته به هم د بیت الله څخه نه وای منع کړی او نه به مو ستاسو سره جنګ کړی وای بلکه داس ولیکه چې دا د محمد د عبدالله د زوی او همدارنګه د سهیل ترمنځ تړون دی رسول الله مه لیکه هذا ما صالح علیها محمد بن عبدالله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل په الله قسم چې زه د الله رسول یم اگر که تاسې مې دروغجن بولئ بیا حضرت علی کرم الله وجو ته امر وکړه چې د رسول الله لفظ وران کړه حضرت علی کرم الله وجو قسم وکړه چې زه یې نه شم رانه ځکه زما د ایمان برخه ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ما ته یې په ګوته کړه چې وران یې کړم د ورښودلو وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لفظ وران که نو داسې ولیکل شه دا د محمد بن عبدالله فیصله ده چې موږ ته به د بیت الله د طواف اجازه وي سهیل ویل د دې لپاره چې عرب ونه وایي چې قریشو له ویرې دا روغه کړې ده نو باید داسې ولیکې چې مسلمانانو ته باید په راتلونکي کال کې د بیت الله د طواف اجازه وي څه ظالمان و د عناد او د حسد نه ډک ول بیا سهیل ویل دا هم ولیکه چې زموږ څوک اسلام راوړي او تاسې ته درس شي تاسې به یې موږ ته بیرته راکوئ مسلمانانو په حیرانتیا سره ویلې سبحان الله څوک مشرکانو ته واپس کولی شي چې هغه مسلمان راغلی وي هغوی د همدې خبرو په جریان کې ول چې سهیل زوی د ابو جندل هغوی د خبرو په جریان کې ول چې ابو جندل د سهیل زوی په داسې حال کې د مکې د کوزې برخې څخه د مسلمانانو کم ته ځان ورساوه چې په زنځیرونو کلک تړل شوی و سهیل ویلي محمده صلی الله علیه وسلم دا لومړی پیښه ده چې زه د واپس کولو غوښتنه کوم دا د هغه زوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل تر اوسه زموږ تړون لاسلیک شوی نه دی سهیل قسم وکړه او وی ویل له دې وروسته به له تا څخه د هیڅ شي غوښتنه ونه کړم یعنې د صلح تړون به ونشي رسول الله صلی الله علیه وسلم سهیل ته ویل زما په خاطر یې پرېږده د خپل زوی سهیل انکار وکه ابو جندل ویلی ای مسلمانانو ما څنګه مشرکانو ته حواله کوئ زه خو مسلمان تاسې ته راغلی یم تاسې نه ګورئ چې زه په څه حالت کې یم خو د دې سره سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د وعدې او تړون په اساس ابو جندل له مشرکانو ته حواله دواړه خواوې په دې سلا شوې چې لس کاله به اوربند وي او ټول خلک به د امن په فضا کې ژوند کوي او یو بل باندې به تعرض نه کوي او دا هم شرط که چې کم قریشي د خپل ولی د اجازې پرته محمد صلی الله علیه وسلم ته ورشي نو هغه به واپس کولی شي او که د مسلمانانو څخه څوک د قریشو ته ورشي هغه به نشي واپس کولی او سږ کال به تاسې عمره نشئ کولی او څوک چې د محمد صلی الله علیه وسلم په عهد پیمان او څوک چې د قریشو په عهد پیمان کې داخلیدل غواړي داخل دي شي نو چې کله مسلمانانو د صلح ظالمانه شرایط او د عمرې او د طواف پرته بیرته مدینې منورې ته د ستنېدو خبر واورید ویلیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ظالمانه شرایطو منلو ته اړ شوی دی نو په هغوی یې ډیر بده اغیزه وکړه او په لوی امتحان کې واقع شول نږدې و چې ټول په لویه ګناه کې واقع شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ابابکر رضی الله تعالی عنه ته ویل آیا موږ ته رسول الله نه وی ویلی چې د بیت الله طواف به کوو ابوبکر رضی الله عنه ورته ویلي هو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي خدای نه دی ویلي چې همدا سږکال حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویلي هو پیغمبر علیه السلام وسلام د کال تعین نه دی کړی ابابکر رضی الله تعالی عنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل چې خامخا به بیت الله ته راځې او طواف به کوي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلح د تړون د لیکلو څخه فارغ شو خپله قرباني حلاله که رسول الله د خپل سر ورخیه دا هم په مسلمانانو ډیره سخته تمامه شوه ځکه چې هغوی سل په سو کې په دې ادا له مدې څخه راوتلي وو چې مکې ته به ننوځي او عمره به کوي خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولید چې قرباني یې ذبح کړه او سر یې ورخیه ټولو خپله قرباني ذبح کړه او سرونه یې ورخیل تر څو الله ستاسې تیر او راتلونکي ګناهونه وبخښي او خپل نعمتونه په تاسې بشپړ کړي او سمه لار در وښیي او الله در سره خورا پیاوړی کمک وکړي عمر رضی الله تعالی عنه ویل د الله رسول آیا دا فتح ده رسول الله وفرمیل هو عمره دا فتح ده و عسا ان تکرهو شیئا وهو خیر لکم تاسې به یو شی بد ګڼئ او هغه به ستاسې لپاره خیر وي تاسې خو دا تړون بد ګڼه خو دا ستاسې لپاره خیر ده چې مکه به فتح کیږي کله چې رسول الله مدینې ته ورسید د قریشو یو ځوان چې ابو بصیر عتبه بن اسید نومیده له مکې ورته راغی قریشو د ابو بصیر د بیرته وروړلو په خاطر دوه سړي مدینې ته واستول هغوی نبی علیه السلام وسلام ته ویل چې د صلح د تړون په اساس ابو بصیر موږ سره واستوه رسول الله ابو بصیر هغوی ته حواله که هغوی د مکې په لور روان ول چې ابو بصیر د لارې په ترڅ کې د هغوی نه وتښتېده یو کس یې ورته وواژه او د بحر ساحل ته ولاړه ابو جندل هم د مشرکینو د زندان څخه په تیښته بریالی شه او د ځان د بحر په غاړه ابو بصیر ته ورساوه چې د قریشو هر سړي به ایمان راوړه نو ابو بصیر ته به ځان رساوه هلته د مسلمانانو یو لوی چریکي ګروپ تشکیل شو نو چې د قریشو هره قافله به د تجارت لپاره شام نه بیرته راستنېدله یا به شام ته تله د ابو بصیر ډلې به هغه ټول سړي وژل او مالونه به په غنیمت اخیستل قریش له دې وضعیت څخه په تنګ راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو هیئت واستوه او د خپل ولی او صلې رحمي په اساس یې ورڅخه غوښتنه وکړه چې بو ابو بصیر او د هغه ملګري مدینې ته راوغواړي او هغوی به هم زموږ لخوا په امن کې وي او موږ به د واپس کولو غوښتنه نه کوو یعنې ځان سره مدینې ته بوزه د دې وروستیو ټولو پیښو دا وښودله چې د حدیبې صلح کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې د قریشو د اصرار او غوښتنه په وړاندې تنازل ومانه او کومه چې قریش د ځان لپاره بریا او غټه لاسته راوړنه بلله او مسلمانانو د خپل ایمانی ځواک او خپل پیغمبر ته د کمال اطاعت په اساس قبوله کړې وه د عربو په لویه وچه کې د اسلام د چټک انتصار او انتشار لپاره د یوې نوې دروازې پرانیستل ول په عین وخت کې دا صلح د مکې د فتحې لپاره زیری و همدارنګه نړۍ د پادشاهانو د روم د قیصر د کسرا د مصر او د عربو پاچاهانو د دعوت او بلنې لپاره دروازه وه دا صلحه الله رب العزت د دې صلحې په اړه رښتیا ویلی دي چې وعسا ان تکرهو شیئا وهو خیر لکم وعسا ان تحبو شیئا وهو شر لکم والله یعلم وانتم لا تعلمون الله وایي شاید تاسې یو شی بد وګڼئ خو هغه به ستاسې لپاره غوره وي او شاید تاسې یو څیز خوښ کړئ خو هغه به ستاسې لپاره شر او بد وي الله په ښه پوهیږي او تاسې نه پوهیږئ د حدیبې صلحه د زړونو د فتحې سبب شوه د دې صلحې څخه وروسته خالد بن ولید په اسلام مشرف شو خالد بن ولید د قریشو د سپرو قومندان او د لویو لویو جګړو قهرمان و رسول الله ورته د سیف الله لقب ورکړی و خالد بن ولی د الله په لاره کې ښه امتحان ورکه او د هغه څخه کامیابه اووت الله رب العزت د هغې په لاس شام او عراق فتح که همداراز عمر بن عاص چې د عربو د لویو مشرانو او قومندانانو د جملې څخه و په اسلام مشرف شو چې بیا وروسته الله رب العزت د هغه په لاس باندې مصر فتح که دواړه مشران خالد بن ولید او عمر بن عاص د حدیبیې د صلح څخه وروسته مدینې منورې ته ورغلل رسول الله ته ورغلل اسلام قبول که او بیا د مسلمانی حق په ښه توګه ادا که د صلح دی تړون د مسلمانانو او مشرکینو ترمنځ د اختلاط او ناستې ولاړې زمینه برابره کړه په دې توګه مشرکین د اسلام د ځانګړتیاو او د مسلمانانو د اخلاقو څخه خبر شول او د صلح لا یو کال هم نه پوره شوی چې ډیر خلک د اسلام په دین مشرف شول د دې نه وروسته اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم پاچاهانو او امیرانو ته د اسلام بلنه ورکوي دا به هم واورو خو هغه انشاءالله په بلې خپرونه کې قدرمن اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ